وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د متوفا عنها زوجها د عدت مسله چې د یو زنانه خاوند وفات شي دا به عدت کم ځای کې تیری د صحابه کرام رضی الله عنهم او د اهل علم په منځ کې اختلافي ده په دې کې دوه مشهور قول دي اول مذهب او قول د جمهور اهل علمو چې دا د ائمه اربعو مذهب دی چې د کمی زنانه خاوند وفات شي نو دا به د خاوند په کور کې عدت تیری دغلت په عدت تیرول واجب او لازم دي په صحابه کرامو کې دا مذهب د عمر عثمان عبد الله ابن عمر عبدالله ابن مسعود ام سلمه رضی الله تعالی عنهم اجمعین ده د دې لپاره دلیل حدیث د فرعه بنت مالک رضی الله عنها ده په سنن اربعه و غیره کې راغله کله چې د دې خاوند وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله فرمایل ام کثی فی بیتک ته په خپل کور کې عدت تیر کا د حدیث په بعضې الفاظو کې دام راغلي اعتدي فی البیت الذي اتاکی فیه نعی زوجک په هغه کور کې ته عدت تیر که چې په هغې کې تاله د خاوند د مرګ خبر را رسېدلی دارنګې بعضې الفاظو کې دي اعتدي حیث اتاک الخبر هغه ځای کې به عدت تیرې کوم ځای کې چې تاله د مرګ خبر را رسېدلی د دې وجې نه سعید ابن المسیب او امام نخعی به فرمایل لا تبرح من مکانها الذي اتاها فيه نعي زوجها د دې حدیث د تابعداري د وجې نه دا به د هغه ځای نه منتقل کیږي په کوم ځای کې چې دی له خاون د مرګ خبر را رسېدلی دویم مذهب د اهل الظواهر دی په صحابه کرامو کې دا د علی عبد الله ابن عباس جابر او عائشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین نه منقول دی چې دا به عدت تیری کم ځای کې چې خوښ شي دا په لازم نه ني چې دا به پکور کې د خاون پکور کې عدت تیری لکه د عائشه رضی الله عنها نقل دي چې هغه بخپل خپلوان زنانم حج لګلې عمره لګلې دارنګي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما به فرمایل د آیات باره کې والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره د کوم زنانو خاوندان چې وفات شي نو دوی به څلور میاشتې لس ورځې عدت تیری وی الله رب العالمین د عدت ذکر کړی ولم یقل یعتدنا فی بیوتهن خدای نه دی ویلي چې دا عدت به په کورونو کې تیری نو دې صحابه کرامو به فرمایل تعتد حيث شاءت کوم ځای چې د دې خوښ شي عدت به تیری او دا کوم حدیث د فرعه بنت مالک رضی الله عنها چې ده اهل الظواهر ابن حزم رحمت الله علیه ذکر کړی چې د حدیث په اسناد کې دوه مجهول راویان دي نو د جهالت د وجې نه ضعیف ده بهرحال قول د جمهور اهل علم راجح ده حدیث د فرعه بنت مالک رضی الله عنها ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې پاغي باندې بهترین تفصیل کړي او دې نتیجې لر رسیدلې چې دغه حدیث سندن ثابت دی او په دې باندې د عربو بعض علما او مستقل دراسم کړي تبیین العجب ممن ضعف حدیث زینب بنت کعب د فرعه بنت مالک رضی الله عنها د دې حدیث طرق متابعات او شواهد راجم کړي نو راجح قول د جمهور دی چې دا به عدت د خاون په کور کې تیری چې کوم ځای کې دی لا داغه د مرګ خبر را رسیدلې برابر خبره د کلا کور د دې خپل ملکیت وي یا د کرایې په کور کې اوسېږي یا د بچو کور دی خو کوم ځای کې چې دی لا د خاون د مرګ خبر را رسیدلې داغې نه بنوزي البته بعض احادیثو کې دومره اجازت زنانه له ملاویږي چې کم خاوند دی وفات شوی چې د رزې دی په یو کور کې زنانه را جمع کېدې شي لکه مصنف د ابن ابي شعبه او مصنف د عبد الرزاق چې حدیث راغلی چې د زنانه او خاوندان وفات شوی او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې صحابه کرامو د اجازه ورکړو چې د رزې تاسو یو کور کې را جمع کېدې شي شپه بیا خپل کور لره سوي دارنګه یو زنانه له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې ته د کجورو شکولو د پاره خپل باغ لراوته شي د شپې بیا کور لزغان رسوا هذا والله تعالی اعلم